سوره بقره اخیری سلورم ایسا شروع شوه د انفاق فی سبیل الله اول ترغیب ورک انفاق تیایو الذین انفقوا مما رزقناکم او بیا مسله د توحید داوه د توحید چې دا انفاق با لهذه الکلمه دی توحید د پاره چې مالو لګوي توحید عامش او بیا په انفاق کې د دوه قسم خلکو تذکرہ وکړه د انفاق رڼا ته راوباسي او اصحاب الغی اولیاء هم الطاغوت شیطان په مسلطي نو یخرجون من النور الى الظلمات د انفاق د رڼا نه د بخل تیارو تنه نه باسي اوس وصیت او اچي زړه کې چې مال ملګا و غریب بشي کم بشي علم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي دي زينا درې واقعات او مثالونو نام د اصحاب رشد او غي دا وضاحت د پاره خلوف نشر غیر مرتب سره د ابراهیم علی السلام او نمرود واقعا د اصحاب الغی مثالو وګوره شیطان مسلط شي نو بیا باوجود د دلایل هم حق تغاړه نیګ دی او لار ورتا نه ملاویږي الله وت توفیق نه ورکړي څنګه چي نمرود ته باوجود د دلائلو اورېدو د ایمان توفیق نصیب نه کړ نو دغه رنګ اصحاب الغی ته د انفاق توفیق نه ملاوي دویم مثال د ذل قر د عزیر علی السلام مر علی قريه وهي خاويه على عروشه طلب پکې ویلو ان یحیی هذه الله بعد موتها الله وته په مشاهده وخودا نو طلبګارو ته مؤمنانو ته الله د اطمینان د پاره دلایل خیو د ای شرع صدر کی او د انفاق توفیق او د ایمان توفیق ملاوی دریم مثال د ابراهیم علی السلام ام طلب و، وې کیف تحی الموت؟ د دې مړي ژمدي کولو کیفیت به څه وي؟ او ویلي مو چې ولکن لیطمئن قلبي، اطمینان قلبي دپاره دا سوال کوم، مشاهدې دپاره، د علم د زیادت دپاره، نفس ایمان خو شته چې الله مړي ژمدي کوي، خو دا خبره چې. په کوم کیفیت نو په مشاهده سره لیدلو غت غوستل الله ورتا لارا سمکړه طلب او طریقه وتعالو خلو اطمینان قلبی ملوش نو دغه رنگ اصحاب الرشد الله لار کولاوي دلایل ورتخی مشاهده کوي اطمینان قلبی نصیب کوي نو اوس مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله نا سلور مثالونه د انفاق ذکر کړي خود دو د انفاق فی سبیل الله او دو د انفاق فی غیر سبیل الله دا الله په لار کې انفاق کمی دای شرطونه سي او دای فضیلت او د غیر الله په لار کې د انفاق حال او داغه د غیر الله لار کې کېدو وجه او داغه نقصان نو دو دو مثالونه د دې یو فی سبیل الله د پاره دا بل دوا د غیر سبیل الله د پاره او د دې په ضمن کې با د انفاق فی سبیل الله شرطونه مخی س ایجابی چې دا ضروری دي س سلوی چې دینه بزان ساته دا په دې سلورو مثالونو کې د دې په ضمن کې با یو شپږ شرایط د انفاق خو اول مثال د منفق فی سبیل الله چې د الله په لار کې مال لګی مثل الذین صفت دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله د الله پلار کې دا مثال د تضعیف ثواب بارکه ده چې کله انفاق فی سبیل الله په شرایطو پورو نو اجر او ثواب به سو سو چند زیاتی نو مثل الذين مثل په معنا د صفت یا مثل نفقه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کا مثل حبتن مثال د خرج دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله دا الله پلار کې الله په دین لګی دا الله په حکم کما صلی حبتن او هغه ووږي ونیسي او هر وږي کې سلسل دانی نو د یوې نه اوه سوه دانې جوړې شي نو کله چې په اخلاص شرایطو سره انفاق وشي نو یو په اوه سوه الله اجر ورکوي او یو په اوه سوه څه بلکې والله والا یضاعف لمن یشاء دو چند کوي چاله رچ وغواړي سونه اخلاص زیاتو سونه اتباع سنت زیات نو هغه مربا سو سو چند یو په سور لسوا یو په تیش سوا دا سزا ور پسې مخ کی یوزایف لمن یشا دو چند کول اجر او ثواب هم ده دنیاوی او اخروی برکات هم دي دنیاوي برکات الله ورکي او خراوي او الله والا واسعون علیم فراخ ده او علم والا ده فراخ ده کمه وسر ناراضي چې داغه خزانو کې به کمه راشي او علیم پویم ده چې څوک د تضعیف اهل دي چاله د چند ورکول غواړي نو هغه علیم الذين دا تتمي دا تتمي د مخکې آیات مضمون سره لګول پکای والله واسع الله فراخ والا ده په خزانو کې کمه ناراضي ورکړي کې اولیم اهل د تضعیف پیجنې چې څوک اهل ده الذين ينفقون اموالهم دوس دا انفاق سلبي شرطونه سلبی شرطونه یعنی دا شینو نه ځان بچ کې من نوازا دا سلبی شرطونه مال دیو لګو زباتنه باندې کې دونه می درک دونه می ولګو او دارنګ ازا بیا به په تکلیف نه ورکه تکلیف بنور کې چې بیا ته پکې بیګار اخلي لکه سرمایه دار غټ خلک داسې کوي زکات خیرات ورکی به ته پکې بیګار اخلي الله وی داسې مکوي د دې دوه شینو پکې ځانو ساته الذين كسان ينفقون چې خرج کوي اموال او خپل مالونه په سبيل الله دا الله پلار کې خصم لا يدبونا بیا نور پسې کوي ما هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي منن زباتن ولا ازا او نه تکلیف او تنگول نه زباتن کوي وګوره ما دل درکړي زما غوندې زما خریس کې او دارنګ ولا ازا تکلیف او تنگول نه کوي چې بیا ته د خدمت طلب کوي بیګار پې کوي لهم دی د پار اجر او ماجر د دې د اند ربهم بنې ضرب د دوی ولا خوف علیهم نبیر په دوی ولا هم يحزنون په دوی غم جنی خوف حزن به پینی چې کله دغه سي د من او ازان پاک انفاق کړي قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبع وعزا او کته از او تکلیف رسه د دې په ځای نو ورکول خدي چې بیا روستو بیا تنګیو بیګار پکې قول معروف دا مقابل د من نوازا ده یا قول معروف و مغفرة دا د من و عزا مقابل کې وای قول معروف دا قول معروف د من مقابله کې شو او مغفرتون د عزا مقابله کې شو زباتن په مکوا تنگاوه ما بیګارونه په مکوا مال مور کوا د دې په ځای قول معروف خبره معروف نرمه د دین او شریعت مطابق داسې وکړه د ورکولو په ځای چې سبا په زباتې نو یو نرمه خبره وته وکړه د دین مطابق خبره ورته وک ځال لا دې ستا خپل وسو کی ثواب کی ومغفرتون او بخنه د فقیر بخنه کله کله فقیر سړی چیړي نو معافه کا نو دا معافي ښه ده او نرمه خبره ښه ده په ځای د دې چې ورکړې او بیا پې بیګار کړې. والله الله غني بې حاجته دی، ستا انفاق ته ضرورت نشته. حلیم، صبرناک دی. مطلب دا چې اغا من وزا والا مستحق د عذابی خو کله کله الله وت صبر وکي یا ای الذین آمنو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا دا اوس مثال د منفق فی غیر سبیل الله د خو مثال با رست راشی په مسلو کما سل صفوان دا فی غیر سبیل الله خرچ کوي فی غیر سبیل الله فی غیر سبیل الله دا مطلب هم دی چې د الله په ځای د غیر الله په نوم ور کوي او غیر سبیل الله دام دی چې د شریعت د طریقې نه خلاف دی نو دام فی غیر سبیل الله دی شریعت نه خلاف من نوازا ده شریعت نه خلاف ریا ده نو دا ریا من نوازا دا غیر سبیل الله شر نه خراب شو یا ایو الذین ایمان یا ایو الذین امنوا ایمان والا ولا تبتلوا صدقاتکم تاسو مبتا باطلوي خپل صدقه صدقه معنی ثواب د صدقو تاسو مباطلوي صدقاتکم اے اجر صدقاتکم یا اجور صدقاتکم په من نوازه مه بربادوه په شان د بربادولو دغه سړي ينفقو چې خرج کوي مال او خپل مال ریا الناس د پاره د خودنې د خلکو ریاکار چې څنګه مال تبا کی پر ریاکار ہے نو دغه رنگ من نوازا والا خپل مال بربادای اجر او ثواب نه محروم شي وې د دې ریاکار در اصل ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر ایمان نشته په الله او آخرت باندې که الله او آخرت باندې ایمان وې نو سباتنې به نه کولې بیا خو به د الله د پاره کوله کنه نو سباتنې ته څه ضرورت دا دا هغه چا د خیرات غونډې شو لکه مشرک مشرک دغه لکینو الله د پاره نه کوي فمثله اوس د دې مثال چې په من نوازا سره وک یا پریا سره وک ناغه انفاق باطل شه دا مثال د باطل ویلا تبتلو کنه می باطل وی باطلی کی څنګه وی فمثلو کما مثل صفان علیه تراب دا د باطلولو مثال وی څنګه باطل شي ویلکا په غر کې په غټو باندې خوري دا د غرونو خلک واچي دغه چې غرونو کې میدانی علاقې نه هغه اکثر غریزي نو د غر په دې غټو کانو باندې خورا چولی کانه خو مین کانه دغه باندې خو سنظر ونی نو خورا واچي اخوره چولو سره فصل پکې وکړي تیز باران وشي نو هغه خوره سیلاب ځان سره یوسي سلایډینګ وشي کله اذان در یو سیلاړ شي ختم فصل املاړ او دلته کم غرو هغه صفا کانه غټه پاتې شي دقسی ریاکار مال ولګاو خو په ریا سره د ریا په باران یې هغه انفاق ځان له څه که په اوبو یوړو عملنامه خالي پاتې شو فمثله صفت د ده د دې ریاکار دیتا مثال المثال وای ښا حالانکه مثال شروع دی خو مثال المثال شو د یو مثال مثال په بل مثال پیش کول د یو مثال تشبیه د بل مثال سره ورکول مثال المثال دیتا تشبیه التشبیه هم وی او دیتا مثال المثال هم وی فمثلوه مثال د دغه مثال د دې مخ کې کما سلی صفان پشان داغا صفا غټه ده علیه ترابن چې پای باندې خوري اسنی دقه سی پریا سره من او عزا سره د د د عمل نامینا د دی ریاکاره د سیلاب او باران غ اجر او ثواب او عمل یوړو سیلاب لوش دلته وګوره صفوان علیه تراب د علیه تراب چې ده کنه دا هغه انفاق ته مال ده خو فاصاب وابل دا وابل سره هغه زباتنه ده او هغه من نوازا او ریا په ترک او سول نو لا یقدرون بیا د دوی لاس نه برکیږي علا شین په ثواب مما د هغه عمل کسبو چې کړي د چې کوم عمل کړي دغه په اس ثواب باندې بیا د قادر نشي لا یقدرون دوی بیا لاس نه بر کیږي دوی نه قادریږي لاس نه بر کیږي علا شین پیشی من پیس ثواب مما دا اغا سنه کسبو چې دوی کړی دي اغا ثواب وته ملونیش او الله والا لا يهد القوم الكافرين توفیق نه ور کوي قوم کافرانو ته د صحیح خیرات او د صحیح د نیک خیرات او د صحیح خیرات کافر نه مراد دغه منکر کافر بدل ته منکری چې په دغه شرایط سره انفاق نک ریاکار دی نو گویا کې یو قسم له منکر شو کنه دا الله الله نه مني چې د غیر د ریا د پاره کې دا الله د پاره وک ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم دا درې مثال دا د منفق فی سبیل الله یو مثال د منفق فی سبیل الله دویم د منفق غیر سبیل الله اوس بیا د منفق فی سبیل الله شي ومثل الذين مثال او صفت دا کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله د الله رضا مقصود فیکفیه الطل پرخې ته وایي یا مطر صغیر هغه لږ غوندې باران فطل پرخه کافي ده فطل هغه لږ باران هم کافي دی خو الله والا بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو کوئ بصیرون لیدونکی دی دلته احتسابا دا ابتغاء مرضات الله شو دا دوه خبرې هر عبادت کې یو د الله رضا اخلاص او دیم د خپل ځان تثبت کلکواله خپل ځان کلکول تثبیت من انفسهم د ځان کلکواله مقصدی په دې انفاق سره سره په دین مضبوطی کې کلکی مال چې پیولګې نو قدر پیدایش کوم شی باندې وی مالو لګي کنه تبلیغیان هم وای کنه نو یغا بیا زړه کې قدرې مال نه لګیدل مفت شه یو سړی ډیر قیمتي شه درک خایده له مفت تر کړي دونه په سړی او چې کله په یو لس روپې مولګي نو بیا په خوږي خپکی نو دغه رنګ چې د کله مال اولګو په دین نو په دین مال لګولو سره بدته دا دین محبوب شي نو دی به په دې دین مضبوط شي د مال لګولو سره مضبوطوالی راځي شیخ القرآن رحم الله مې یو ځای کې وایي یو سړی توحید ومنه نو توحید منلو له بعد څو کارونه دي بنیاد شرک پرې خو نو یو خو بدای چې د دې شرک توحید منلو نه بعد د د شرک د خپل وس مطابق زهر وانه کنه خو د خپل واس پر دینه مثلا د شرک او مخ کې په کور باندې مثلا تور جنډا و درولې و ما ته کټوي خو نظر ماته او د توحید من په کار چې د شرک شي نروان کی حماد کی دویم تثبیت من لکه څنګه په بنی اسرائیل باندې هغه غواله لکړه خو بیا لاله کی چې په خپل لاس شرک ختم کی چې د دوی دا توحید باندې کلکواله راشي او دویم او توحید ومنه نو تراو پورې د نکل کیږي چې مال په ولګي مال په لګي کنه مال لګاو نو مطلب دا توحید منل زړه ته کوی شوی دی مال په نه لګاو مطلب دا چې دا لا پوره زړه ته نه دی کوی شوی تثبیت من انفسهم یو معنا خدا په توحید باندې دین باندې مال لګولو سره کلکواله راشي او دا د توحید او د دین منلو نه خي خارج کی الکه د سونه زړه ته کوشوي ده نو د په مال سونه لګي قرباني سونه ورک دا د مال او د جان قرباني دا د منلو نه منلو معیار ده لکه صحابه کرام کله ګور داغي توحید او دین زړه ته کوشو نو د مال جان قرباني ورک سرونه یې ورکړل، زخمونه یې برداشت کړل، مالونه یې ټول د کور یا د نیم د کور نه راوړل. ولې دا زړه ته کوشي تزویت من انفس دا نه خي او دویمه معنا انفس نه مراد هم جنس او ملګری مال لګی دا الله د رضا لپاره او تثبیت من انفسهم د پاره د مضبوطیا د خپل هم جنس او ملګرو مال دې له لګي چې زه خو په توحید پوه شوم اوس راشه دا توحید نور خلکو ته مو رسي نه د پاره مال پکاري مال پکار څنګه یي دا به چې د توحید د پاره جمعات پکار دی مدرسه پکار دا جوړي د توحید د پاره درس پکار دی نو خرچه غواړي د توحید د پاره لیټریچر دی هغه علی هغه خلکو کې تقسیمې دا ټول شو چې خلکو کې توحید عام شي نو دا د الله رضا ده پاره او د دین د اشاعت د پاره ولګوي دا مطلب کما سل جنت مثال او څنګه ده وې د دې مثال دا غ باغ ده بربوتن اوچت زې باندې اوچت ازمکه باندې نو د دې وی فائدہ ده اوچت ازمکه باندې وجدای چې کله زمکه لاندې ده نو وبچې وبخورو شي یا بارانو شي او ورکه ډب شي نو وب ډېرې وخت وی د وتو لاري ني زمکه سونه وبس کلی شي بوټي غوس کی انور ډب ولاړی نو بیا اسخایش بوټي خراب شي او چې په اوچت زیاده نو سونه چې ضرورت هغه وب جذب کړي نوري وبلاندې وبید نو نقصان ونش او که باران نی نو هغه شبنم هم کافی ده شبنم مطلب څه شو بربتن نو اصابها وابلن ډیر انفاق مراد ډیر انفاق کوي خو اخلاص پکې دا الله رضا ده پکې تزویت من انفس ته په دغه نیات چې کوي نو وابلن ډیر مال لګي او فیلم یصبا وابل فتول ډیر مال نشي لګول نو لګ دی ولګي خو چې دا الله رضا او تثبیت من انفس پکې دغه دوه شرطونه ای او یا وابل نو مراد اخلاص اصحاب وابل ډیر اخلاصي او کډې نی فلم یو سبا وایو فتول نو لګ اخلاص هم کافی دی خو چې سنا سخی هو الله والله بما پاغه سبا دي تعملون چې کوي بصیر لیدون کړي ایو دعا حدکم ان تکون له جنته من نخیل دا سلورم مثال د انفاق فی غیر سبیل یا د منفق فی غیر سبیل الله دا الله پلار کې نه د غیر پلار کې لګی یا د شریعت د شرع د اصولو نه خلاف مال خو لګی خو شرعي طریقه نه ده بدعي ده رسمي ده په رسمي او بدعي طریقې خرج کړي نو د دې مثال و آیا ود احدکم آیا خوخی پتا سو کې یو تن انتن ان تکون له جنتون چې وی دی د د یو باغ من نخیلین د کجورو وانا بین د انګورو تجری من تا تل انهار رواني لاندې د وین د دینه ان انهار نهرونه د وو او بخور تنظیمي یعنی ډیر قیمتي باغی او له د لپاره فیا په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسمه میوي وي اصل باغ خو د انګورو د کجورو دی خو پکې نور بوټي میوي میونیم بوټه موټه پکې سړی ځان لو کوي واساول کبرو رسیدلی دی سړی ته بوډاواله مالک بوډا دی بس ځوانه کې دا کړی دی اوس بوډا دی او د ټوله اړی موړی ده امدن ذریعہ ده وله ذریه ضعفا او د د اولادی ضعفا کمزوري ماشومان ا د غټه وټی ني ټول غټه وټه دارو مدار هر څه بس دقه ده فاصابا اثارن پس ناصابا فاصابا ورسی دی ته اثارن فيه نار اعصار تیز باد فيه نار چې پای کې حرارتي اوري پکې من حرارت نار حرارت ته وای اردو کې چې ورته لو وای کنه دا ګرمه هغه ګرم بادونه حرارت فاحترقت دا باغ ولا وسوځي باغ وسوځي په دې ګرم باد دا په دې اړ په شکال کې دا سخت ګرم بادونه نو دې بادونو سره کله کله چې وبني برابر نو بوټي اوس وځي خشک شي په طرقت وېس وځي کذالکم دارنګ یبین الله بیان ای واضح کوي الله لکم تاسو آیات مثالونه سلا لعلکم دې د پاره تتفکرون چې سوچ پکې وکړي په دې کې سوچ وکړئ چې زما د دنیا او د آخرت فائدہ او خیر پس کې ده دلته ځا مثال وګوره سړی دی باغ دی د ټول دا آمدن ذریعہ او د د ژوند ټوله اړی موړی ده او دغه بس پدې نیتمه ده چې دغه با زما ضرورت پوره کړي او خپلم بیا بوډا شوی بچی ماشومان مطلب بوډا دی دوباره کرلی نشي او بچی ماشومان دی اغیم بیا لا د خپل خپو ولاړ ندی داسې حالت ته چې سړی رسیدلی او دا مدن د غیوه ذریعه خو بځه تبا شو نور پاتې شو دقه سه فاصاب اثار فی نار فاحترقت دقه سیغه سړی دی چې انفاق فی غیر سبیل الله کوي او یا انفاق د شریعت دا اصولونه خلاف رسمی بدعی کوي نو دا هم آخرت کې دا سړی لکه دا بوډا سړی ځکه اخرت ته لاړ ځان سره خو انفاق د د په خیال ډیر نیکه او انفاقونه کړی دی وړي دي خو هغه پر یو من نوازه او د شریعت نه خلاف یا د غیر الله په نوم باندې وو د چې ال تلاړ نو د اوس بوډا د په دې معنی چې لکه د اوس نور عمل نشي کوله او نه د د خاندان د د ذریت وغیرہ د سر ستاون کولیش او چې سو نو فاصابا اثار فی نار فاحترقت ریا او دغه من نازا ولا غمل ټول سوزول دي پډاګ میدان پاتې څنګه چې دا سړی حیران پاتې شول دا غمه ده حیران پاتې شو ایس وته مې رونیش نو ده سلورم مثال یا ایو الذین آمنوا انفقوا دلته یو شرط ایجابی بیانې بل انفاق د مال طیبنا پاک مال خرج کوي طيب کرمال اخرج یا ایو الذین آمنوا ایمان والا وانفقوا خرج کئ من طیبات ما کسبنا کسبتم خرج کئ د پاکو هغه سنه کسبتم چې تاسو یې ګټه پاک مراد ته کره دی دلته ښه کره خرج کې من طیبات ما کسبتم دا کره مالونو نه چې تاسو ګټلې دي تجارت کاروبار دې کړي دویم و مم مو دا هغه سنم کره خرج کې اخرجنا لكم من الارض اخرجنا لكم من الارض چې مونږ رئیس دي تاسو د پاره د ازمکه نه یعنی فصلونه دوه شي نه کړم د انسان د آمدن دو بنیادی ذریعه دی یو تجارت ته او دیم زراعت ته دا دواړه ذکر کړ ما کسبتم تجارت شو او اخرجنا لكم من الارض سشه زراعت دا مونږ ویل وی سیندی صاحب ترس کې زرای کسب حلال معاش نال تویلو خو دریو کنه یو مهنت تجارت کاروبار او دویم زراعت دا بنیادی شی نن مسلمان امت دا دواړه پرې خپل نو ځکه دا سه معاشي دوړ کې شاته پاتش نه تجارت او مهنت شته او نه چې د نو فصل او زراعت فصل ختم ک ورځ تر ورځه زرعي ځمکونه لګیا دي، ټاون شیپونه جوړیږي، ملک کې زرعي ځمکې ختمې شوې، نو بیا به بل ته ناست دي. دا رنګ د تجارت تصور د لین دین دا چرته په دس فیصد خلکو کې هم نشته، بس صرف څه کوي نوکري کوم نوکري کوي. د لسو زر روپو نوکری کوي او تجارت نه کوي دا ذهن نشته او دا غیر شعوری طور لګیا دی زمون په دې قوم کې دا شی نه چولی کی چې وزوی د تجارت د میدان نمبر روزي ولې نن سار درس کې وې سګي دا یې غسلور خبره پای کې اوسو د جاری نظام کې دعوت چې مال دولت سرمایه لاس کې وای دا یې کار نو تجارت زراعت باندې قبضو کیو مونږ ته وی پتا یار کینه بستا دفتر کې کینه لز روپے تنخواه به علي ودا حل دیو جنا زمونږ دا قوم خنه دی دی اعتبار سره د ذهن د سره نشته نوکری کوي ناستیز دا زمونږ د کلو طرفونو تبا خج صاحب جیدات خلکی زمکی وی د چا دونه جیربه دونه جیربه هغه خپل ځمکه ته توجه نه کوي او نوکرۍ ته په انتظار دي چې اخر نوکری نشي ځمکه ولا خرصول شروع کی نه حالي ذهن نشته د تجارت او د زارات اصل بنیادی شي نه دی سیندی سه بم وای زرای دا معاش دو دی بنیادی غټه یو تجارت او دویم زراعت سو پوری وی امت په دې دواړو مهنت نی کړي د معاشي دور کې مخکې نه سي دا بنیادی شی د دې په نسبت بیا بعضی قومونه خدي دا افغانیان نه دي دوی کې دا کار خره تاسو وګورئ هر ملک افغانې با چا سر مزدوري نه کوي د ځان له یو گاډه ځان له جوړ کړي خو پاغي بلګي دی نه کوي کره کره شی کره مال اخرج کی ولا تتیمم الخبیث او قصد اراده مکوي د معمولی مال منه د دینه دا ګوره د طیب مقابله کې خبیث را د خبیث او طیب غړي معنی دي قران کې د خبث استعمال شوه د په وو مانو باندې استعمال خبث او خبیث کله خرابې ځمکې ته هم وایي، خورناکه ځمکه چې فصل نه کوي. دارنګ منافقت او منافق ته هم ویلی دی، خبیث، مشرک ته ویلی دی، حرام ته ویلی دی، تریخ بوټي ته ویلی دی، ګناه ته ویلې ده نو ردی شي ته ویلې ده لکه دلت ردی شي معمولی ولا ولا تتيمم الخبيثا قصد اراده مکوي د ردی ردی بیکارش نال تا کرشو او دا سشو ردی او بیکارش نو څنګه چې د دې خبيث غنې معنی شنو طيب هم داسې غنې معنی کنه دای مقابله کې نو دلته اوس مقابل شوی دی نو چې طيب کرمال شي نو خبيث با ردی مال شي او که خبيث ردی دی نو داغه مقابل کې طيب کم دی حلال وغیرہ معنی نه دی کم دی کرا دی کره مال چې د استعمال خوې اخرج کی ولا تتیم الخبيثا قص اراده مکوي د ردی او معمولی منه د مال نه تنفقون د خرج کولو د خرج کولو اراده او قص د معمولی شي مګ ولی وجدادا چې ولستم حال لا د چینیه تاسو بیا خزیه اغستون کې د معمولی ردی مال لاره په خپل نه الا ان تغمزو فی مگر چې سترګې پټې کې پدې کې چا دل درکاو ډیر مجبور وی ته انکار دې ته نشو کولې زبس نه زړې ته والینو او عالم پوښن الله بشک الله غنیون بے پروا ده ستاسو د مال ته ضرورت نشته او همیش تایل شوی دلته وی طیب خرج کې خبيث م خرج کوي کرا د استعمال دانه د پښتنو متل چې وی زیاتی شینو جمعاتی شي زیاتی نه ردی شي کنه نه جمعاتی شي نو دا خلک څه کوي چې کم شی د کار ني دا د جمعات ته ولېګا سپاره زړه شیوش لګي چرته لګي جمعات ته لګي دا جمعات ته یو سره که جمعات ولې صدا ردی زه ده سر دغه رنگ ک سالن روټه بیکار شو د خوراک نه عزت چشچنی طالب لې ورک هغه طالب لو هغه لورک اګي سم اوریدلې ده کنه پنځپیر کې کنه ها تی بارک تاسو نار سیری اسی ها شمول والا دا کار سره ودا خدا ها نو دا شی چې کم شی دا کار نه دی نه اسی وی دا جمعه تیش دا سینا دا سه شي یا غریب مسکین لې ور کوي په خپل دا لا دو بادو شیوتی د استعمال نی وی دا شلیدل چپلی فقیر لور کی شلیدل جامع ور کی ها زړې ورکول منی نه دی استعمال شو دا بلکې دا سلفونه نقل دای کې سمنه نه دا بلکې حدیث کې رښتیا راځي خدا حدیث می زین درا ام المؤمنین ته نبی علیه السلام فرمایلی و کله ته یو لباس جامه استعماله کې او بیا تعالی نوې راشي نو هغه د الله په نامه غریب مسکین لورک خو چې د استعمال قابلی استعمال قابل ای خدا چې د استعمال قابل نه دی د خوراک قابل نه دی او تاغه باسی شه فقیر مسکین لا او طالب له جمعات للیږي شلیدل فقیر لور کې داسې وعلم ان الله غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ها دلتا تقریبا د دوه رکو کې مثالونه وې خود دې مثالونو نه سره د دې آیات شرطونه د انفاق ابس چراغون کې کنه په دې رکوګانو کې نو د مقبول انفاق تقریبا شپږ شرط جوړیږي د قران سنت پرانا کې او د دې آیاتونو پرانا کې یو شرط دا دی چې مال به حلالي حلال مال دویم شرط د شریعت او سنت مطابق به بدعي طریقه بني چې دا درېمه د سلويختی دا او دا د لوی ځوان په نوم نظر منخته ده یا دا میلاد النبی او دا د حسنیانو دا نه سینا شرعي سنعي طریقه او درې مصرف به صحیح وي صحیح ځای کې استعمال کی. ما لګی خو د بابا دربار ته وړي زه غلط کی. دارنګ ما لګی خو په بدعات او رسم او رواج مصرف غلط کی. محتاج له ورکړی کیږي نو په باعزته طریقه به ورکړي زمونږ دی معاشره کې دا شیم دی که غریب مسکین له ورکړي نو ډیر په بیزته یو څو وو ته کنزلې بد رد مواله او قران یې می ورکا ای په ځای باندې خو قول معروف و مغفرتون یې سپګ غني نه ځکه امام محمد صاحب دا خبره ده چې یاره دا زکات خیرات ورکولو کې دا غریب محتاج ضرورتمند دی او کنه دا ورکون کې دی او دا مالدار دی ولی که دا غریب مسکین نی او دی تنالی دی و دا خپل زکات خیرات چرته ورکای نو دیو ته محتاج او شپغم نیت سیوی او د الله رضای دا شپږ شرطونه تقریبا دا په دې دوه رکو د دې مثالونه معلومي اوس دې زینا الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء دې زینا امور ستا شپږ خبرې دي د امور ستم د انفاق سره تعلق لري شپږ خبرې شپږ امور د انفاق سره تعلق اول الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء اجتناب ان وسوسه الشیطان فی الانفاق انفاق کې نو د شیطان د وسوسې نه بزان ساتي شیطان راضی کلا دی یری غریب بشي ملګوا نو دا فقر نه دی یری نو چې فقر نه ویری نو دی بیا کنجوس شي بخیل شي مال نه لګي الشیطان او شیطان چې ده او شیطان نه مراد جنسی انسی دواړه ده کله با جنی شیطان جنسی جنی جنسی جن والا شیطان په نظر نه راځي اب راشي زړه کې وسوسه اچي یاره کوله کوم غریب بشم کمې بشي نه دې ته سوچ کوي چې کمی بشي حالانکه دا د چې په دې کمیږي نه بلکې په دې سره زیاتیږي رستبو وای چې الله رب العزت دا انفاق والا مال د خیر خیرات صدقه والا مال زیاتی یمحق الله الربا ويربس صدقات صدقات والا مال الله پکې خیر برکت چي هغه زیاتې او دارنګ حدیث کې مرাজি نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې روزانا سحر کله چې سار کیږي نو یو فرشتہ فرشتي دعاګانې کوي انفاق کوونکی ته کوي او دارنګ خیره بخیل کنجوس ته کوي او دا دعا کوي چې الله دې منفق لا خیر برکت ورکې او دې نه خیر نه خرج کوونکی لا الله دا مال به برکت کې نو باقاعده دعا ده خدا دا د خیال غلط ته او شیطان دې دوکه کی یا انسی شیطان او ته وایي خاوند ته ښځه، ښځې ته خاوند، یار دوست، مرګری، پلار، رور، یاره دا څه کوې بل کار دې نشته بس صرف ټول مال دی والوزاو ها په غلطه والوزي نو غلطه ده خو چې د الله په دین لګي نو دا چې د خیر او برکت خبره ده الله به ورکي پښتانه وای وای چې څنګه دیونی واغه سی بدل الله درکې دی دا د الله قانون دی پدې چې کنجوسی کې نو نه بډیریږي کوي نو کم از کم دومره ده چې ستا په خیر او پیدا به ناراضي سبا له وارثانو د پاتې شي به مزه کوي او ځان پتا ګناګارم ک او ځان دې په تکلیف هم خپل د استعمال نک نو شیطان یعیدکم انسی دی جنی دی الشیطان شیطان چې دی یعیدکم الفقر وعده کوي تاسو سره د فقر دا په معنا د وعده امراضي او په معنا د وعید امراضي شیطان چې دی ری تاسو الفقر د فقر نه ویامرکم بالفاشا او حکم کوي تاسو ته په بخل باندې فاشان مراد دلته بخل له بخل لکه روح المانی وی هو البخل وترک الصدقات مراد ده دلته فاشان حکم کوي تاسو ته په بخل باندې بخل وترک الصدقات والله يعدکم الله وعده کوي تاسو سره مغفرتن د مغفرت منه د خپل طرف نه وفضل او د فضل او د برکاتو الله وی مال لګوا ګناونه به معاف کم وفضل او خیر برکت به مال کې واچ والله والا واسعون فراخه والا او علیم علم والا ده د الله خزانو کې کمه ناراضي نو د دغه نه مه یریږه چې الله به دا مال کم کی ته به د الله په دین لګې الله به کمی دا کې دې نشي الله وی خزانی می ډیری در کوم او علیمون پویم دې ستا پنیت او اراده کنجوسی کې بخل کې ک سخاوت صفت دې در یو تل حکمت من یشا ومن یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا حکمت دلته دو معنی دي حکمت یو دا سخاوت ته د سخاوت خوی دا معنا ده او دویم حکمت په معنا د فهم او د علم ده نو په دی اولی معنی خو بالکل ډایرک لګي چې مال اولګوي یو تل حکمتا ورکی خوی د سخاوت د سخاوت خوی ورکي من یشا چاله رچو غواړي الله پاک چا کې د سخاوت صفت پیدا کی او چا کې سخاوت صفت پیدا شو و من یو تل حکمتا چاته چې ورکړې شو خوی د سخاوت سخیو مال لگاو فقد یقینا او تی ورکړې شو ته خیرن کثیره خیر ډیر لوی دا ډیر لوی د خیر خاوند دا چې د سخاوت خوې پکې دا ډېر لوی د خیر خاوند څه خیر دی یو خو د الله د طرف نه بیا د الله ورکړي الله پکې خیر اچي برکت اچي الله ورکي دویم دا دا د خلکو په نظر کې خخکاری او چا سره سخاوت خوې نه نو الله کم کی به برکت کی یا کنی ظالم په مسلط کې اعتباری یا کنی نو په خپل استعمال نکی او وارثانو له جمع کینه ایک په بیا شراب کباب او سنگه چلوزی ویلوزی نو دغه نقصان او د خلکو په ذهن کې بدلی اې دا کنجوز دلا پلان کې خلک هم ته بدرد وای نو دلته حکمت نه مراد سخاوت او یا فهم د قران ش نو معنا دا شو یو تل حکمت ور کوي فهم او پوهه د قران مې یشا چاله رچو غواړي و مې یو تل حکمت او چاله چې ورک فهم د دین او د فهم د قران فقد اوتی خیرن کثیره د تور کړه شو خیر ډیر لوی دا ډیر لوی خیر ځکه مخلوق به ته ډیر لوی خیر والی کنه د فهم قران نو د دین نه نو قران ته او فهم د قران او علم ته خیر کثیر وې دا ډیر لوی خیر وما یذکرو نسیت نه قبلې الا اولل الباب مگر خاص عقلونو والا خلق عقلینو هغه په دې پویږي چې سخاوت سونه بهتر شي عقل وی نه د قران فهم حاصلې چې دا خیر کثیر راته ملوي شي ډیر لوی خیر خدل تسوال دا چې دا کله د حکمت نه مراد فهم قران شي نو ربته سش مسله خود سه شروع ده مخکې روستو د انفاق ده نو بیا دې له یو عنوان ورکا ادا چې سبب الاجتناب عن الوسوسه داش دا علم او فهم چې ده حکمت دا دا وسوسه د اجتناب سبب شیطان وسوسه چي په سبت بچ کیږي یو تل حکمت په علم په قران نو دا سبب دا وسوسه د اجتناب عن الوسوسش کداغه معنی شي ابل معنی خو ما ډایرک لګیدم ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا فهم د قران ورکړې شو ډیر لوی خیر ورش قران ته ډیر لوی خیر وې قران خیر کثیر دی قران ډیر لوی عظیم خیر کله ورته خیر وې او کله وی وجاهد به جهادن کبیره علم ملو شو خیر کثیر دی بیان کنه جهاد کبیر دا ډیر لوی کار قران د علم فهم او د قران د خدمت عمره غټ کار دنیا کې بل نشته ډیر لوی کار لوی خیر اول خیر تا وګوره چې قران بیانېږي او د قران چې څنګه حق د هغه سي بیان شي یتلونه حق تلاوتی نو خیر وګوره سونه مخلوق ته سیراب شي د عقیدو اسلو شي د معاشره د اخلاق او اسلو شي ډیر لوی خیر مخلوق ته ورسي خیر کثیر دی باندې بده خوشاله دل غواړي شکر استل غواړي چې الله رب العزت دا خیر کثیر او جهاد کبیر زمون په نصیب کړي دی دنیا کې ډېر خلک دی وخت کې بس خلک خوبونه کوي او دبي روجا لنډي په خوب څوک چې په دنیا کې اختری سي دا غم ضرورت ده او چا سره به وخوي خو قران ته توفیق او وسنی خیر کثیر نه محروم دي دارنګ سه خلق با دی وخت کې چې دینو دینی خلق به مولیان او بس مړه چټیانی دی آرام پکې وکړو او پکې آرامونه کوي او الحمدلله زمو علما طلبه او مشایخ په ځان ستړي کوي په ځان دروځي هغه سخ رمضان هغه ځان ته ګران کړي ګران نه دا تاسو پته نه لګي دا چې څوک کوي هغه د بدلای چې ټول ورځ هغه سناستو سا درسم کوا بیا تراو ته مدرېګا بیا پکې متعلم کوا ملا سړی لماتای خوب کم آرام نه نه ګران کار دی خو ولې کوي خیر کثیر دی جهاد کبیر دی دا ذمہ داری ده دا په دې شکر استل غواړي او الله نه دا دعا کول غواړي چې الله د دې خیر کثیر نه مونږ محروم نه کی دا ډیر لوی خیر اشاعت توحید او سنت علما مشایخ او طلباو ته چې الله کم خیر ورکړي دی غوړي دا سه خیر چا سره هم نشتا خیر بل چا سره نشته کوم چې الله د دې په نصیب کړي اوتی خیرن کثیر ومغه نبوی مشن او کار دی پیغمبري کار وما يذكر الا اولو الباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم دا دویم امر د انفاق حواله سره اقسام د انفاق انفاق قسمونه پیژنه وما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقتن څخه خرج او نظرتم یا نظر منه من نظرن څخه نظر نو فین الله بشک الله یعلمو الله به پویږي منخت کوي سمنخت نو بس د هغه به څوک امدادي نه چې وسره امداد وکي او یا ظالم نه مراد مشرک دی چې نظر د غیر الله په نوم مني نو دغه ظالم دی ان تبدو الصدقات فنعم ما هی دا دریم امر کیفیت او ادایګي د انفاق د دې انفاق کیفیت او ادایګي بسنګي مال خو خرج کړي خو لیکن طریقې سره د خرج نو دا درېمه خبر ان تبدو صدقات کظاهر او خکار ور کوي صدقات او خیراتونه فنیم ما هيا خدای دا کار وین تخفوها او کو پټ ور کوي دا دواړه صحیح نفلی خیر خیرات صدقه پټه ښکاره دواړه جایز ده پټه بهتره وا چې کله ریانی نو ښکارم جایز او پټه بهتره وا حدیث کې راتله داسې انفاق کی چې دا خلاص نګس لاس خبر نشي خلاص ورکه کوي کنه نو دا لاس نه دا بل لاس خبر نشي دونه پټه بهتره ده نور ښکارا ورکړه هم جواز کله چې بکریانی او س فائدہ پکې نو ښکارا ورکول خدي خدلته مراد دا نفلی صدقات جمهور په نيز باندې دا نفلی صدقات دي وقول الاکثرین ان المراد منه صدقه التطوع تفسیر کبیر وای ولی وی وجه دا دا وی وجه دا دا چې قالو لأن الاخفاء فی صدقه تتطوع افضل والاظهار فی الزکات افضل وجوبی کې اظهار واجبی زکات خکارا ورکا صدا پارا دې د پاره چې سبا سوکونه ویل ک زکات نه منکر دی یا زکات نه ورکي نو وجوبي د ښکارا ورکړي شي خو نفلی کې اخفا غوره ده او ښکاره ورکولم چې کله ریا نیا کا زکات کې وی اظهار واجب ده خو ریا نه به ځان ساتي دا نه چې خلک دا وی چې خلک وی چې لې زکات ورک خو هغه ښکاره ورکول ځکه فرضي عبادت اخړې ښکاره کوي نو ګور مون سړی ښکارا کوي کنه خو نفل ځان له چې سونه پټ کې کاوه نفلی عبادت ځان له کړ نه انفاقم پټو کا خدا خو فرضي بخکاری زکات صلات وغیرہ خو تو تو هل فقرا ورکه فقیرانو ته زمو خو فهو خیر لکم دا غره تاسو د پاره و یکفرنکم من سیئاتکم لری بکی الله تاسو نه من سیئاتکم مصیبتونه د دنیا ستاسو دنیا مصائب بلری انفاق سره د دنیا مصائب ختمي سیئات په معنا د مصائب لکه سوره اعراف 168 آیات کې الته د سیئات په معنا د مصائب استعمال شوی ويكفرانكم لری بکی تاسو نه من سیئاتکم د دنیا غ مصیبتونه تکلیفونه ولی صدقه صدا وی صدقه ترد البلا ده کنه دا خو معقوله ده او حدیث کې راځي بادرو بالصدقه فإن البلاء لا يتخطاها حدیث خیر خیرات صدقه ورکوي جلتی کوي زکا چې بلا مصیبتونه افتونه مخه ته دین نه راځي صدقه ورکړې شو نو بلا مصیبت لریش نو دنیا مصايب وما تنفقو من خیر رسو بیا انفاق ده سلورم امر ده خدا منس کې دا جمله چې لیس علیکا هداهم ولکن الله یهدی من یشا د سره راوړه دا تسلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی پیغمبر او داعی ته تسلی دادا چې د انفاق بیان خو شو تا د انفاق بیان وکړو نو ستا ذمہ داری داوا توفیق ورکول ستا کار نه دی نو ساده بیان نه بعد کې انفاق نه کوي ته مجرم نه مجرم هغه شو تا خپل خبره وک مالو لگاوا په دینو لگاوا د دین ضرورت ته غریب مسکین ته ضرورت تاسو ډیوټی ذمه داری پوره شو نو دا تسلی شو نبی علی السلام او دا رنگ دایت لیس علیک نشتا ستا په ذمه باندې پیغمبر او هدا هم توفیق ورکول دی ته د انفاق د انفاق توفیق ستا کار نه دی ولکن الله لیکن الله یهدی توفیق ورکي مې یشا چاته چوغواړي د انفاق توفیق ورکي تسهیل والا هم دغه معنا کړی خدا هم توفیق د انفاق ابن جوزه ویلیس علیکا ان تهدیهم لما امروا به من الانفاق ما امروا به من الانفاق مراد ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم دوس دغه خود تسلی شو بعد البیان وما تنفقوا دا تهزیز للانفاق بالاخلاص چې انفاق کوي نو په اخلاص یو کوي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوي من خیر سمال فلینفسکم نو فائدې تاسو د ځان د پاره د بل چا د پاره نه ده په بل احسان نه ده بلکې ځان سره د خو کړل ځان لدی ذمہ داریم پوره کړه اجر ثواب ملوش وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دلته دا ما تنفقون نفي په معنا ده نهي دا دا سره اي ولا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله مخرج کوي مگر د پاره د لټولو د رضا د الله د الله د رضا د پاره خرج نو دا څه شو ان تهزیز علی الانفاق بل اخلاص په اخلاص سره مال لګوي وما تنفقو او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیرن سمال یو فیلیکم پورا بدر کړی چې تاسو صداغي اجر و انتم لا تظلمون پتا سو وس ظلم زیاته ونی شي په دې اجر کې کمې بنې کی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله پنځم امر بیان د مصارف مال لګوي خو مصارف یې سری کم ځای به لګي نه مصارف د تخی ځمکه کې تجارت وغیره کاروبار لا نشي تللی ځکه چې په دین کې بندي کنه او یا سمهم الجاهلو ګمان کوي په دې باندې به خبره سره جاهل به خبره اغنیا د مالدارا من التعفف د وجه دا نه اوف کولونه لترک د ترک الاف اوف هم نه کوي یا دا د اوف قدر نه کوي چاته خپل اغا فقر او خپل لغتن د چاته نه وینو استغنا پکې ده او اروه مړه ده نو خلق سوي مړه بس ہے د بډيري ضرورت بینی نه وی پیژنې وی تعرفهم پیژنګلو د دوی بسیماهم په نخو د دوی دا غدار چې لا یسلون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکونه الحافا په وازه خله وازه خله باندې نه وای ډیر مجبور شي وای خو په وازه خله نه وای لکه سوالګر په وازه خله لګي یا الحافا بی ضرورتا چې ډیر مجبور شي ویني نو په ځان تکلیف تیری خو چاته وای نه یعنی مطلب عادت نه ده پیشاور نه ده دینه خدا نو دی خلکو لور کې وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیرن سمال نو فین الله بشک الله به علیم په دې باندې پوهه ده الله به اجر درکړي دا مصارف بیان سوق دی او صرف فی سبیل الله لا یستیون نظر من فی الارض د الله په دین کې بند دی او پزمکه کې کاروبار تجارت ملازمت له سفر نشي کول دین کې لګیا د دې مزداق سوګ دی د دې مزداق مجاهد دی جهاد کوي نا جهادو کې کمال وګټي دویم د دې مزداق طالب العلم دی چې هغه ځان لګټو کې کوي علم یې زده کی نو ځکه په دې عوامو نورو خلکو باندې ذمہ داری د دوی واچوله ولی دا ذمہ داری د جهاد او دفاع د ټول ملک او قوم وا او د ټول امت وا ته په آرام کور کې نه سي وغستا سرحدات چې دینو حفاظت کوي جهاد کوي دشمن ال تر کو کړي دي په آرام ته خوبونه کوي نو په کار چې غمال خو پوسوله کې کنه د انفاق اوقات دا مساجد او دا مدارس خاص کر چې دا طلبه علما لګیا دي دا غره د دې ملک د دې خلکو د پاره دا د الله رب العزت یو ډیر لوی فضل احسان دی چې په دې ملک مدارس شته ځکه د علم فریضه لګیا دي پوره کیږي د دې مدارس تعلیم عام کیږي جهالت ختميږي د تعلیم شرع په دې سره هم لګیا ده بڑاوي د پاکستان تعلیمی شرع چې دی بیانې چې 100% تعلیم د پاکستان کې شورې کم ځای نه کوي ته پته ده پرایمری نه د پرایمری تعلیم چې چا کړی د غم سره خوانده ده شرع خواندګۍ کې حساب ده او پرایمری حسابي او دلته اته کاله علم کی او دا تعلیم یافته نه ده دې ته تعلیم نه وای حالانکه شرع خواندګۍ کې چې مدرسه سونه کردار ادا کوي استاغه نه ادا کوي چې سونه خلک ایجوکیټډ کیږي په دې باندې اخلاق یې زده کوي آداب یې زده کوي انسانیت یې زده کوي خیر خوایي یې زده کوي د دین جذبه پیدا کیږي د دین د کار او د خدمت هغه خلک لګیا دی بیا د نور معاشره لپاره ها د خیر سوچ کوي او فائدہ ور کوي نو ما دا د دې ملک د خلکو خوش قسمتي ده هغه ملکونه چې هي کې مدارس بندي عربو کې نشته عربو مدرسې ختمي کړې دي دا عرب ممالک دا ټول هیڅ مدرسه نشته مدرسه صرف په ایشیا کې هندستان پاکستان افغانستان آزاد مدرسه چې په خپل سر چلی او نور زینو کې مدرسې سرکاري دي نو بس چې سرکار سوي نو هغه پکې چلیږي نو آزاد نصاب عذاب تعلیم نشته دیو جن دا هغه زینه چې کم پیدا کیږي کنه نو دا وی ذهن آزاد نی غلامانی دا ور عرب کې څه کفر شروع دی یو مولا خو دې چونو کی بلې دا دا وی د یونیورسټو نه راوته دی آزادانه ذهن ني مدرسه سړی ته حریت ورکي نو د کار رنګ حالاتي نو داسې کولو ذهن والی چې د هر دور په ظلم او باطل باندې ګوتو چته دا د مدرسې خصوصیت کوم جګړه چې شروع ده نو د دقه شروع ده چې د مدارس او ازادي به نه ختمه وي مدرسه به دقه سي آزادای ک کله مدرسه ازادي ختم شوه د دین جنازه به ملک نه وځي نن ما عرب وګوره د علم سره بس هم دغه سکول کالج وای اف ای سی پوره او بیا لاړ شي یونیورسيټي ته دا مدینه یونیورسيټي او ریاض یونیورسيټي او پلان یونیورسيټي ولته عرب دین عربي خو ورزي زمو غونته ګرامر مې ته دونه ضرورت نه سلګ لګوي بس پوي شي په خپل طبيعه تخصصات کې دا تفسیر کې دا حدیث کې دا ډېر لوی شیخ حلیم شیخ لیکن ذهن د سرکار ما تحت کنه چون خو دیو کی اس نه دیو جنا خلک انقلاب هم نه راوي انقلاب چرتا دا سرکاري ادارو یونیورسيټو خلکو نه دی راوسته نه تر قیامت راستې شي انقلاب مدرسې خلکو راوسته پاکستان تحریک کې وګوره کردار د چا دی د مدرسې دی هر تحریک کې د مدرسې کردار ځکه دلته انقلابي او آزاد حریت والا ذهن دی د مدرسونه د یونیورسيټونو کو انقلاب په وخت کې سوکراو ته ده ای پس هم شاته مدرسه ده ها علیګړ ویسا غشته وګنه دیوبانی قیادت کو خو د علیګړ نه چې مولانا جوهر علی خان او گوهر علی خان او دا خلک رئیستیو کنه دا شیخ الهند بار کړیو دا دغه تربیت شوی وخه د یونیورسيټي کمال نو نو څه خبره مې دا کوله چې دا غوري لوی مهرباني د الله فضل چې په دې ملک مدارس دین بچته په دې حریت بچته حق خبره کول بچتی منبر محراب آزاد ده دا د مدرسې وجه ده او دویم دا مایه چې د دې خلکو د مال او د انفاق لګولو ځای دی چې د لګولو ځای شته ورنه دی به دا بیا چرته لګول بهترین مصرف وګوره په نصر ثابت الذين اسروا في سبيل الله دا فی سبیل الله دی لا یستیون زرمن په الارض دا ودا د مدرسو سره چیړ د مغرب او د مغرب ذهنیت والو خلکو دقه ده چې دا ولی بندي شي دا دیشګردی دا دا دیشګردی مې درګی نه ده دیشګردی دا دون طالبان لکه دلته بل ځای بل ځای دورو کړي چرته پټاخه وسره جیب کې شته عجیب دیش ګرځي پټاخه جیب کې نه لري چاکو چاړه تور ټوپک تماچا نه لري او دیشګر دی عجیب خبره دا خو بدنامي پراپګاندا ده اصل خبره دا ده چې ته پته ده چې سو پر مدارس په پا پاکستان هندستان بری صغیر او په دې ایشیا کې ازادي نو انقلاب به ای او چې کله په دې باندې سرکاري پابندی رااله انقلاب جس دینه ووت بیا باغه وای چې سوته حکومت ته تیار خطبه به داسې وای د حل شي دا زکه وای دا مدارس بند کې په دی باندې انفاق بند کې دوی سره تعاون مکوي مطلب دا دی چې هغه آزادانه علم شرعي بند کی سرمو وسکارې ده دا د جعلی نظام کار دا دی چې یو باطل او د حق منس کې چې په کم علم باندې فرق راځي هغه علم شرعي علم ختم چې تمیز خلق بیان شي کولی چې حق سره باطل نانن چې حق حق او باطل باطل له دا برکت د دې مدرسې او د دې علم نه چې خلک پیژني او دارنګ دویم دا چې هغه باطل بیا په خلکو په زور منل نو زور هغه سو قبلې چې هغه آزادانه تعلیم نه کړي اصحاب کافو آزادانه توحیدی زده کړو ذهن سو آزادو ای زور قبول نه کړ د حکومت جبر هم قبول نک دلته آزاد ذهن ورکړي کی د حق او د باطل پہچان ورکړي کی نو دوی چې سو پورې دا آزادانه ذهني او د کې خودداری وي حق او باطل پہچانی د باطل خلاف ورلا ذهنیت ورکولی نو زمون کار نه چلی دا به کله چلیږي چې دا بن کې چې دا بن شنو بس بیا به حالی لکه څنګه مصر کې او کو ترکی کې وکړه دا حالات سیکولریزم ته لیبرالیزم ته لوی خړ دا مدرسه د جعلی نظام ته غټه رکاوټ دا مدرسه را ځکه وای دا مولیان مړه زمانه سر نه چلی د دې دون تنگ ذهن دی په دې کې چې دینو وسط نظری نشتا ذهن کولونه ده دا دقه خبرې کوي هغه د دوی هغه دا وای تنگ نظری نه ده خو هغه کمپرمایز نه کوي په حق او باطل منځ کې د فرق باندې حق ته حق وي باطل ته باطل ذهن آزاد نو ما دا لوی فضل دی د الله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شپږم امر بیان د اوقات انفاق کم وختونو کې به انفاق کې وختونه نو وختونه دا خی ار وخت مړه د انفاق د پاره سم مقرر وخت نشته الذين كسانوا ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه بالليل صحابه عمل کړو علی رضی الله عنه آیات وورید بیا غيو درهم دینار د شپې خرج کړ یو دروازه یو پټ یو ښکارا چې په آیات عمل وش صحابه عمل والا خلکو ک او چې قتل چې عمل وکړو مون خلک عمل والي خبر والي فلسفو والي فلسفي غټه غټه وایو خیالي کنه تجزیه غټه غټه کو او چې عمل وخره شي بیا غیته او عمل بسوک کوي تجزیه فلسفه بزوي مو عمل تکوا ټیک ده کنه نه اسلام او دین مونږ ته سخی ها عمل نو صحابه د عمل خلق عمل کاو نو انفاق چې کوي فلم اجر عند ربهم اجر به دوی لره پنې ضرب د دوی ولا خوف علیهم نه بیر په دوی ولا هم یزنون نه بدوی غم جنی ما وی تسهیل سوی تعمیم لوجوه الانفاق و اوقاته اروخ انفاق اوس دا چې په نفلی عبادت او انفاقو کې د ځان نه اوقات مقررول دا بدعت شي دې ته بدعت هغه حدیث کې من راغلی و د مسلم روایت ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام فرمایلو لا تخصو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصو يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم نبی علیہ السلام فرمای تاسو د جمعې شپه په نورو شپو کې تهجد لمه خاص کوي نور کله تهجد نه کوي لکه نن د جمعې شپه د بختور راځي چې تهجد کو نه اتفاقی او شو شو یا د عوام زنانو کې کاری دی چې نی خبر نو جمعې شپه د علوی نفلو کې نه نفل سره جمعې په شپه پورې خاص دي نو تخصیص به د ځان نه نه تخصیص دی ته وای دا مننه او دارنګ ولا ولا تخص يوم الجمعه بصيام من بين الايام تاسو د جمعې ورځ په نور ورځو کې د روزې د پاره مخاص کوي نور کله روزه نه نیسي او یله جمعې ورځ د بختور راځنن بنفلی روزه ونیسو نه نه الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم په تاسو کې یو تن مخکې نه یو روټین او ترتیب را روان دی هغه کې جمعه را لرا دي شي نفلونو کې روټین ترتیب را روانه جمعه شپه را لرا دي شي مثلا ایام بیز نیسی نو دازل ایام بیز کې وسره جمعه مراله ټیک ده یا داوا صد خپل سہولت پنیت تخصیص پنیت نه یو تعینی او دویم سی تخصیصی تعین جایز ده مثلا طالب او مولاو هغه یرا دا سدا چې ما ته نور کله وخت نه ملاوي راشه د جمعې ورځ د اسیم امر باندې لوډ بوجنی نن براشه نفلی روجونی سم نو دا تعین ده دا تخصیص نشو خپل سہولت تو قتل یو کس د روزې نفلی نیولا لکه نن د دفتر چټي د اتوار راز در ازنه نو پکې روزو نیسم نو دا سہولت پنیت باندې تعین ده دا منه نه ده تخصیص منه ده تخصیص سم ته وای تخصیص ویل کیږي ترجیح ور کول ترجیح ور کول په ثواب کې یو شپې یا ورځلا بلا دلیل په نور شپو ته تخصیص تخصیص او تعین کې فرق دی تخصیص څه شو ترجیح ورکول په ثواب کې د خپل طرفنا بلا دلیل یوې شپې یا ورځې لا په نورو شپو ورځو باندې چې دې کې ثواب ډیر دی اوس دا ثواب ډیر دی دا مونږ ته شرخی نو که شریعت خولی نو ټیک دا او که شریعت نه دی خولی نو ځان نه با د زیات ثواب والا شي نه نه جوړه دا خو شرع ده کنه او شرع ده چا کاری دا شارع کار ده او ته شارع نه نو دیو جن شرع بزان نه نه جوړه شریعت متقرر مقرر کسي شو سر شریعت د فرض روزي د پاره سم مقرر کړ رمضان یا د نفلی روزي د پاره شرع سوې د محرم لسم کې ثواب ده ګور شرع نفلی کې هم ثواب مقرر ک زیات ایام 20 کې زیات ثواب ده 13 14 15 دارنګ دا عرفه پورز نیولو کې ثواب ده دا شر مقرر خو ځان نه توسه لکه د جمعې پښپ زیات ثواب ده الا نفلو کا تاجدو کا یا خیراتو کا د جمعې پښپ خیرات کې بل وخت نه کوي نو دا تخصیص نه منه دا ثواب غني د نور شپو په نسبت پدیش پکې د خپل طرف نه زیات دا بدعت شي تخصیص بدعت نو دا منه او تعین خیر ده تعین کې څه ممانعات ني بعض خلک په تعین نه پويږي نه ولکه دا خو بدعت ني ولکه دا تخصیص نه ده سره تعین لکه په دې تبلیغیانو به خلکو رد کاو دې بریلیانو به چې وګوره تاسو بدعت ته بدعت ته نو دا شجیبی جمعم بدعت ته نه تعین و او د بزرګانو یې دا تعین دی دا تخصیص نه دی وجه دا واغه زمانه کې جمعه کې چوټي و د خلکو نه جمعې شپې له به شبي جمعه وک او هغه تخصیص او تعین اوس پته ولګی دا چې اوس شب اتوارم کوي نو معلومه ده چې هغه تخصیص د وجه نو د سہولت د وجه او پوه شو په خبره دا سي نورم په قیاس کې دا خو ما سي یو مثال وي نو تعین او تخصیص کې فرق دی ښه مسله د ربا د سود مسله راوړه دا ضد د انفاق ده د انفاق ضد مخکې د انفاق بیانو شو نو اوس ضد د انفاق اصله ربا سود سود مکوي انفاق وکي ولی انفاق سره مال لګي بخل ختمي او سود سره په سړی کی بخل او د مال مینه پیدا کیږي ظالم شي سړی دا مجبور د مجبورۍ نه غلطه فائدہ دي دونه و پیراکه نو ګره ده د مال سپیره په غلطه طریقې را جمع کوي نو دا د انفاق زد شو او دارنګ دا ربا دا اصل کې معنی ده د انفاقم نو دا معنی د انفاق ذکر کوي یا زد د انفاق الذين كسان ياكلون الربا چې خوري سود لا يقومون دوی بنو دريږي قیامت کې الا كما يقوم الذي مگر پشان دا هغه چې پشان د هغه چې ودریږي الذي هغه سړی دا سره الا کما اي الا مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون دا سود خورون کې بنو دريږي د قیامت په ورځ الا کما يقوم الذي مگر پشان داغه سړی چې پشان د درې دو داغه سړی يتخبط او شیطان من المس مفلوج سړی لیوانه سړی دا وی ولی دا ځکه دا وی سزا من جنس العمل کنه نو ګوره د کار سو د دنیا کې دونه د د مال سپېښو چې د سم لیوانه و سودخور سود کاو حلال حرام نه پیجندل د غریب مجبوری نه پیجندلو سه بکاو سود ته اغست نو د دنیا کې مال پسې لیونه او الله به التم لیونه کی ذالک وی دا ولی ذالک دا به انهم د دی وجه قالو چې دوی په دنیا کې وی انما البيع مثل الربا یقینا خرید او فروخت پشان د سود ده دا د سود پشان ده وګوره خرید او فروخت کې سړی په پیسو ګټه کوي کنه او دلته په پیسو ګټه ده ام دکاندار په لس روپې شی راوړو او دلته دکان کې په یو لس دولس خرڅ کړه لسو پسې سو غټلې یو یادوا او سودخورم لس روپې مثلا ورکړې نو ورپسې میاش باد ته یو لس یا دولس واغشت وی دا یو شی شو نه دی سود کې دا غټه بلا عوض ده او په بیا کې منځ کې سره ایواز راغې سه ایواز دې سړی چې دا مهنت کو دا په لاسو پسې دوا ندی ګټلی شوی دا په دې لاسو پسې دا دوا د مهنت په ایواز کې ګټلی شوی او سودخور منځ کې سره مهنت نشتا پیسې باندې برای راست پیسې را نه کې منځ کې ها ایواز نشته دلته ایواز د زیاتی باندې ایواز سو مهنت د مهنت او کال درې منډه نه تیار شې وروړو دلته کې خو تا ته په اسانه ملو شو ها ستم ورپسې تګو نشو نو خامخ اوس به د خپل مهنت خو روپې دوا اخلي کنه دا منس کې دا 2 روپې روپې دا د ایواس په بدله کې دي د دې مهنت په ایواس کې دي او سودخور چې په سلو پسې یا په لاسو په روپې دوا الی نو دا بلا ایواس او ګوره دې ظالمانو بالکل کلام کې قلب کړي دي اصل کلام داسې و انما الربا مثل البيع داسې پکار وکا دې ظالمانو سوکړه مشبانه مشبابه جوړو کړو مشبابینه مشبا جوړو چې انما البيع مثل الربا دا سود خدا سے حلال او پاک شه دی لکه دا سے حلال پاک چې دا معیار دی هغه بیا د دې غونته حلال دونه یعنی سخ د سود او د سرمایه پرسته ذهنیت وحل الله البيع جواب حلال کړی دا الله لین دین او حرم الربا حرام کړی دا الله سود اسانه خبره علتونه وجهونه وي بس دا د الله حکم دی اډر دی دا الله کړ چې سود بس حرام دی او بیا حلال فمن جا فمن جاءه سوق چی فمن سوق جاءو چې راشد ته موعده النسیت من ربی د خپل رب د طرف نو فنتها دی د سود نه منې شو فلو ما سلف د لپاره خپل اصل مال دی سلف اصل مال ته وای اصل دیوالی غ سود دی وته پرید مخکې نو پوي و امر الى الله او فیصله ده د الى الله پس کې فیصله ده د الى الله الله سره ده په ما مزا کې ما مزا منه مخکې چې سکړي مخکې څه شوی دی کې الله سره فیصله ده اوس فل حال دی دا سود والا معاملہ ختم کی او راس المال لیوالی یا و امر الى الله امر د دمنه تثبت او عدم تثبت الى الله د الله اختیار کړي چې د اوس په دې خپل فیصله باندې مضبوط پاتې کیږي کنه پاتې کیږي ومن عاد سوق چروګرزید دی حلال والی د سود ته سود حلال وګڼل چې مړه دی ته چا حرام ویلې دی دا هو حلال دی ام ومن عاد الى تحلیل الربا ابن عباس وی سوک چې رو ګرځید حلال والی د سود ته فولای کدا کسان اصحاب النار دیبا دی اور والا دی هم فی خالدون دی می شی په دی اور کې اول می داسی وی ابن عباس خور دلته وره هم فی خالدون خالدون سوکی سود کول والا ګرانګار دی جهنم ته بزی خالدون دی نه دی ابن عباس وی فمنا دا سوک چی سود تر او ګرځید هم بیا خالدون نه منا دا سوک چر او ګرځید حلال والی د سود ته د حلال وګڼو نو حلال حرام او حرام حلال ګڼل کفر یې کنه ځکه هم بیا خالدون همیشه وبکی وی دیو جن فقها علما وای د سود بار کې الذين ياكلون الربا چل بيول فاسده كلها ربا اس البيول فاسده كلها ربا بوی بوی بيو فاسده هم تمام د ربا په حکم کې دي د ربا په حکم کې د شر نه مطلب خلاف دي نو په دې کې بدای چې هغه بیا بسکه ختمه او دوباره سره نو فاسد شرط وغیرہ به تلری کی او ربا موي زیادت بلا عوض فی العقود توي زیادت بلا عوض فی العقود یمحق الله الربا تخفیف د زجر او ز تخفیف له اصحاب الربا سود خرول یمحق الله الربا تبا کوي الله مالونه د سود و يرب الصدقات خیر برکت شي په مالونه صدقاتو کې کوم صدقاتونه ته کوم مالونه صدقات ورکړي کیږي الله خیر برکت کم سودی معاملات تی هغه الله تبا کی انجام اخر بدی هغه سودخور اخر اخر دیوالیه شي د اهلی د سود هغه ادارې دیوالیه شي د حالات معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب په دې ځای ډېر خباس کړي مثالونه ویلي چې وګوره دنیا کې سودی نظام د سودی نظام یمحق الله الربا چې صلی الله ویلي د نتایج وګوره نو ډېر ښه ویلي دي دلته ابي بیا وګوره چا شوق والله والا لا يحب كل مخ... کفار نسیم الله نه خوخی هر یو کفار نه به يره بدی ولا هم يازنون دی به غمجنی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله امر به ترک الربا خنوت سود پرې دی ایمان والو اتقوا الله د الله نو یریږي و ضرور پرې دی ما بقی من الربا ما بقی من الربا اغه کومه ما بقیه من الربا ما بقیه هغه معامله من الربا چې د سود ده دلته بقی ما بقیه څه ده معامله وزرو پرې ده ما بقیه من الربا هغه معامله د سود ان کنتم مؤمنین که شرط یې تاسو مؤمنان یا به ضرور پرې ده ما بقیه من الربا کما چې باقی پاتې ده د سود نه کم سود پاتې ده بس اوس پوي شوي پځې پرې ځکه حکم هم راغلی نبی علی السلام اعلان کړو بیا د عباس رضی الله عنه اسلام نه مخکې سود معاملات کېدل من لا نه راغله نو نبی علیہ السلام اعلان کړو چې سود د حج د فتح مکه په موقع اعلانونه کړو پاغه اعلاناتو کې یو اعلان دامو چې یو حکم خون خراب شوه د تر اوسه پورې نو نن نبات آن خون خرابې بند بس اوس منور بدلې مدلې نه له اوس بنوي نظامی بینوي نظام کې بنوي خبرې کو او دویمه خبره دا ده چې سود ختم اول د ټولو نه مخکې زه د خپل تر سود معاف کوم یعنی زما تر که چا سره سودی معاملات دي د عباس ناغه سودونه به عباس نه غواړي او خلکو تم ما سود ختم سود منا غسل کیږي نو ضرور ما بقیم نه ربا ان کنتم مؤمنین فإلم تفلو کچره دا کار منک سودم پرې نه نو فازنو یو معنا ده فعلمو پویشه به حرب من الله و رسولی په جنگ د الله او د رسول چې د الله رسول د سره جنگ دی یا فازنو په معنا ده فازینو فازینو نو کچرتا فیلم تفلو کچری دا کارمونه ک سودم پرې نو خو نو بس اعلان دې دتا به حرب من الله و رسولی په جنگ د الله او د الله د رسول د الله او د رسول د جنگ اعلان نو چې کم سړی الله رسول سره جنگ کوي نو صد خیال نتیجه بسی تبعی او هلاک وین توبتم کچری تاسو توبه وست فلکم رؤوس اموالکم تاسو لا اصل د مالونو خپل دی راس المال والے نور پرې ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون تاسو ظلم مکوي پاغستلو مطالبه د سود سود مطالبه مکوه ته ظلم ظالم کېګما ولا تظلمون او پتا سره ظلم نکړې شي تاسو نه د راس المال کم نکړې شي تاسو له پورا راس المال واپس کی اسناغه زور ورشي دا ستا پر راس المال باندې خټه واچي وان کان ذو عسره فنظره الى ما يسرا دوس بیان د احسان مع المفلس مفلس سره احسان وکي سودی سودی سکی سودی ظالم مفلس سره ظلم کوي دا مجبورې نه غلطه فائدہ لري قرض ورکړې دی اوس په دونه سود راکې او مؤمن بس کوي ابا مفلس سره سود غسل خو در کنار بلکې احسان به وسره کوي مهلت به ور کوي مهلت چې قرض ور کړی د سود خو بنالي نه لي خو کو بس نو نو ورله به وخت ور کې خیر د بیا براکي و ان کان ذو عسرتن کچرتوی دا مقروز ذو عسرتن خاوند تنگ دسته تنګ دسته خاوني او د باندې قرض دی او قرض خو راغې ای قرضدار نه غواړي وسره نشتا نو فنظرتون علامه سرا د تدیو کته شی علامه سرا تر مالدارې پورې انتظار او مهلت وان تصدقو کو چرتا سو ته دا معاف ک ته دولتمن وي او سلګ غونته مال دی ورکړي دی او ستا وستا نو که معاف دې کو خیر لکم مجبور دې تاسو ته پاره غوړه دین کوم تعلمون ک پويږي چې زمړه بزنام ستا شو یا رسول مال وته پرې دې دیو جن حدیث کې مرادي من انذر موسرن کان له بكل يوم صدقه چاچه موسر ته انتظار وکړو نو دته دونه ثواب د اره ورځې د صدقې ثواب او اجر ملاوي نو صحابي وي ما وته وي ثم قلت بكل يوم مثله صدقه فقال بكل يوم صدقه ما لم يحل الدين فاذا انظره بعد الحل نو فلو بكل يوم مثله صدقه کله چې د انتظار کاو قرض ورکړې د یو میاشت لپاره نو د یو میاشت دا کم چې د غنیټې ته انتظار کې روزانه صدقه ده بس عام صدقه ثواب او کله چې هغه نیټه پوره شوه میاش تاریخ خدا ولا بیا مهلت ورک نو بیا دومره ثواب دی لکه دا د چې سونه ورکړي دی روزانه دی نه دومره دی خرج کړي مثلا یو لا ګروپه ورکړې نو روزانه د یو لا ګروپو اجر د تملاوي د دغه نه بعد تاریخ نه بعد او بیان د امور انتظامیه او د انفاق او جهاد د پاره انفاق سره هم تعلق د جهاد سره اگر چې آیت د معاملات و ده مطلب دا دی معاملات درست کړي نو انفاق بم صحیح شي او جهاد بم صحیح شي نو مور انتظامیه للانفاق والجهاد هو یو بل وجه مو ویلو اداوا چلته د سود را دو شو نو سود مکوي نو دا څه دی د سود متبادل ولی د سود وجه وای دا سود ولی دی د کم شي د وجه چې سود دی نو هغه وجه ختمه کی اداوا چې قرض خواله وا خپل قرض نه ورکړي کې د برواق ټال مټول بو نو قرض خوا دا سوجو کو چې راشه په قرضدار باندې سود کې دا دونه برا پسې راکې نه الله دلته دا حکم کوي چې قرضدارو تاسو زیاته مکوې کنه سود تم لار جوړ کړه معاملات آینده په لیکلو کوي په نیټه باندې شی واپس کوي خپل وخت نو چې ته په وخت واپس کې نو قرض خواته به تکلیف نه نو د سود لار به بند شي یا ای الذین امنوا ایمان والو اذا تداینتم کله چې تاسو معاملې کوي بدینن په قرض په قرض سره قرض سره معاملې نیټه دار معاملې کوي نو علاج علم مسما تر نیټه معلومه پیورونو فکتبو هوی لیکه دلته دا مداینت او د قرض د معاملاتو اصول خي یو دا علاج علم مسما یو خدا معلومه شو نیټه مقرره دا نه چې پیسې راکاو زبیا به دل درکم درکم بیا پته نه لګي که لیکون کې ان یکتب چې لیکلو کې کما علمه الله لك سنگا لما یا لما د دې وجه چې الله وته خودنه کړم فل یکتب لیکل دیو کی الله درلا کتابت پند فندر کړي نو بس دا لیکل کوا چې د خلکو معاملات درست شي نو لیکل دی وشي نیټه د مقرری او ولیوم للذي دا آیت مداینت د آیت طویله ده دی یو آیات کې تقریبا علما وای 25 فقهي جزئیات دي 25 فقهي جزئیات دي ورکه ال ټول غواړي تقریبا سوی 25 فقهي جزئیات په دې یو آیات کې دا د مفسرین لیکلی دا سراج الاسلام صاحب کتاب کې هم شتا او ما د علوم القرآن کې هم چرته را نقل کړیو خیالو التو الته 23 دی که 25 دی او شته د مفسرینو تفسیرونو کې نو 25 فقهي احکام جز جزئیات په دې آیات کې دا ټول دی ګوره یعنی د مداینت بیان د قرض معاملہ جائز شو تاته معلومه شي نیټه به مقرري لیکل به پکاري کاتب به په انصاف لیکل کوي اول یوم للذی اقرار دیو کی بیان دیو کی هغه سړی له الحق چې پاغه باندې قرض ده ها دا لیکل چې کای د چا طرف به دا به د قرضدار د طرفه چې ز پلان کې د پلان کی زوی اقرار کوم چې د پلان کی مال دومره شی په قرض سودا یا پیسې راکړ اقرار بده او ولیم للذی اقرار دیو کی بیان دیو کی هغه سړی له حق چې بده قرض دی ولی تقل الله نه دوی یریږي رب چې در رب دی یعنی غلط اقرار دی نه کوي کمې زیاتې نه ولا یبخس منو شیا او نه دی کمې د دې رقم نه څه شی کم رقم چې بده دی فین کان الذی اوس اقرارم نشي کوله فین کان الذی کچرتویا کسل الحق چې پاغه باندې قرض دی سفیهن سفیه ناپوهی په حساب نه پوهیږي سفیه دی حساب باندې نه پوهی هغه چې دینو شپک شلیو سو یو تبلم 120 نه پښتو کې ها سلور شلې سیدا دا نه پیژني شپږ شل او سلور شل نه 120 دی کنه سوې دیتا ها یو سلو شپېتو او شپږ شلو کې فرق نشي کولی دا مطلب کنه ها دلته وای فین کال الذی علی الحق کچرته وی هغه سړی چې باغ باندې قرض ده سفیهن ناپوی په حساب نه پویږي دا فرق نشي او ضعیفن یا کمزوری د بدن په اعتبار هغه د عقد مجلس ته نشی راتله او لا یستتیو یا طاقت نه لري ان یو مل چې د پخپل بیانو کی څه مطلب په جبن پوي یا ګونګا ده چاړه ده نو اوس بسی وای په دې صورت کې ان یو مل چې د بیان اقرارو کی هو د خپل نو فل یوملل پس اقرار او بیان دیو کی د د طرف نه ولیه د د نائب بلاد لپاره انصاف ولی اختیارمن نائب او وکالت فی الحقوق چې ورته وایي کنه وکیل فی الحقوق واستشهدوا شهیدین او طلب کې دو گواهان په من رجالکم د سړو استاسونه استاسو سړونه یعنی دو سړی ښا دا مطلب نه چې مسلمانان معاملاتو کې غیر مسلمم صحیح کی سوره مائده کې براشي کنه غیر مسلمانان معاملات باندې دوه کسان څه کړیو گواه کړیو نو شی رمر رجالکم نه مراد یعنی سړی فاین لم یکون رجلین کچرتنی وی دو سړی فرجل یو سړی و امراتان دو خزه ممن داغه ترزونه چې تاسو خو خوي من شهداء د گواهانو نه گواهانو کې کوم خوخه ثابت اعتماد دغه گواه دا بیان د شهادت معتبره ده ولی دا د یو سړی په ځای دوه خزی دي وای ځکه ان تزل احداهما کیر شي د دواړو کې د یوې نن په تو ذکر دا او مل اخرى ور یاد بکی ورته بل خزا یو خزا با بل ته یادای ځکه چې هغه د حدیث مطابق ناقصات عقل دي ناقص عقلی خبره تیری کور مسلې ډیری سرخی سو پیدا کې هر وخت اخته ها اتی ایرش یا دا چې نور د کارونه کا د کور کارونه نو خبره یې دي شیخ القران رحم الله یو کیسه دلته کړه عجیب ده عبرت او یې زه ورځ مدرسه کې ناسوم زړه مدرسه کې پنځپیر کې زوړ زړه مدرسه ناسوم وې سم مطالعه مې کوله کړکې کول او کړې وې داسې نو یې په دې کې چې دی نو اوس سکولو خوا کې اخوا بس په خوا وسو خدا سي پړاګ میدان مې کسان را غون کړیو نو وی چې چټي شو اوس ماشومان دا استاد په چغه وی چې لکه چټیان شي دون اروازه شمیان د تو وایخه چې په بلان کې تاریخ برازه یا استاد مې به ولي ما ته چې عجیب خبره ده پلاران دی ولې یاد نکړل چې میان دی یادې چې میان دوته وای ما ته جی دې میان دوته خبره یادې کنه او میان ته خبره یادې پلاران ته نه یاده صحیح وای کنه پلار ته یادې د اسکول تاریخ مونږ ته پته لګی چې بچی کله سی او کله مور ته یاد وی ما سوچ کو چې قران وای یوی نه ریږي بل بیا دی او دی وای چې میاند ته خبره یاد یو دم داسې نو وجه ما په سوچ کوي ما وی چې وجه دادا چې سړی فاسقان شو هیر زیات شو سړی څه شو فاسقان ګناه کې فسق کې اخته شو زکه دا حال له ورنه قران غوځوي فتذکر اذا هم الاخرى خو بهر حال بل اصل وجه دامي چې د ارچا خپل کاری میدانی کنه نو څوک چې د کم میدان دی دغه میدان خبرې وته یادي د خزه کار د بچی سره د بچی تربیت د بچی جامه کاپړه اسکول نو پلار دې سره سکی ایسلا یاد پلار ته د دکان حساب کتاب خیادي بیا مور ته نه یاد نار چې خپل فیلو میدان دی ولایا بشو د خزو چون کې معاملاتو سره تعلق نشته اصل وجه ده تعلق نشته نو زکه دینه هیر د معاملاتو راځي دي ته د خزو ته د کور ارسخه یادي د جامو کپړو د غم خاده د بچی ار سوته زبانی یادي سړی ته نه یاد ځکه داغه د سرکار نشتا خو بار معاملات نو چې خپل په کینوال نه کچرته ما خا ما نو خیر دي هغه ته نه یاد نو معاملات دي نو زکه وای خزینه ایریږي نو زکه فکه دوکه د دې دي سره او بل وجه حدیث کې ناقصات عقل کنا گواهه وجه ویلې ګوره زکه ناقصه عقلیه چې د یو خزه گواہی دا یو سړی په دوو خزو برابر حدیث کې مینو موجد او دام موجد ولایا بشوادا من دا انکار شهادت نه چې گواهی نو بیا انکار مکولا یا بشوادا انکار دینه کوي گواهان زما دو کله چې دوی رو بللی شي سلا ها سلا تحمل د شهادت رو بللی شي یا ادای شهادت لدواړه دي کنه یو تحمل د شهادت ته بل ادای شهادت پیژنه حدیث کې میکنه او دا چې کم مليان دي دی پوي شو فارغ حدیثو کې سي یو تحمل دا حدیث ته بل سره اداي حدیث دغه فرق نو دغه سي گواهیم دا تحمل دا شهادت دا چې معاملہ کم ځای کې کیږي او دا گواه موجود دی دا تحمل دی دا وریدل دا شهادت پورته کواغس دارنګ مجلس حدیث کې راوی حدیث واغش او دیم ادا دا چې کله څه کوي حدیث ولته بیانې نو ادای شهادت دا دی چې کله معاملې جوړ شي او د قاضي په عدالت کې دی گواہی کوي نو دواړو کې یادای ولا تسمو سستی مکوي ان تکتبو چولی کې دا صغیر انده معاملہ کوړی یو کبیر او کلوی الا جلی تر خپل نیټه پوری یا ما جلی سره د نیټه خپل ذالکم اقصت عند الله دا گوا باندې گوا خو گوي کوي ادا او تحمل کوي خو لیکن دا دا چې کله وسره لیکل مو شونه او قوم له شاده غوي ډیر مضبوطه شي الګه کې دي شي دروغ نه مړه دا اسلام کې ملي کړی نو غوا په مضبوط شي او بل دا چې وعدنا الله ترتابو په یو بل بشکنی یو به وای زما در باندې زر دی بلوي نه زما در باندې زما په ما دې لسکم دی شل کم دي دا سی به وي نو دا شک بم ختم شي او دا الله پني زين صاحب خبرم ده الا ان تكون تجاره مگر کوي تجارت حاضرتن حاضر موجود تدیرونها لاس پلاس کوي اړوي راړوي دی له بینکم په خپل منځ کې نو بلې علیکم جناحون نشته پتا او سزرر او ګنا الله تکتبو چې بهونه لیکه ها د لاس پلاس معاملې ده نو بسای کې خیر یعنی من نه کو شو هم خدا رسید مسید نن سو عملاتو کی نقدو کی می خو کوی نه ک نو ولې پای کې دونه نزا ناراضي اختلاف دا خو په دې قرضو کې جګړه او نزا ډېر راځي نو ځکه ولي کې واشهدو اذا تبایاتم او گواهان پیش کې طلب کې کله چې معاملې کوي ولا یزار کاتبون تکلیف دیونه شي رسول کاتب ته ولا شهیدونه گواتا اسنه کاتب پسې سبا لاړ شي ولې دا دون لیکل کم بدی لیکلی ما پسې دارنګ یا غواتو وې دا ولې غوي زما خلاف ورکړه خامخا به ورکړي وین تفلو کچری دا کارمو کو څه مطلب تکلیفم ورساو یا دا شهادتم پټک نو فینو فسوقم بكم دا بدی دستاسو دا بی دینی دستاسو دا ګناه دا چې لازم به پتا سو باندې بعد الساق ګناه ده چې لازم به په تاسو تاسو پورې یا بدی تاسو ده ګناه تاسو ده بی دینی تاسو ده وتقوا الله تعالی نو یریږي وی علمکم الله او خیتا او تعالی احکام د دین والله والله بكل شی علیم الله پر یو شی پوهه ده و ان کنتم علی سفرن ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبوزا دا پدې کې حکم د معاملات فی سفر او مسله د رهن او سفر ده کاتب او گواه پکې نشتا نو اوس بس کوي کې اعتمادي خو بس ټیک ده په اعتماد کار کی نه گواهشتا نه چې دینو لیکون کېشتا او د قرض معاملې کوي بس په اعتماد چلیږي اعتماد وش خو کچرتا اعتماد نو بیا بس کې بیا پکې رهنیک ده فرحان مقبو شته د تاسو د پاره غاڼه مقبوزه قبض کړي شوی دلته علا سفرن قید دا احترازی نه د اتفاقی دی یعنی مطلب دا چې سفر کې اکثر داسې حالات راځي چې نه غوي او نه شهید خو کو سفر نو نو هم د اعتماد په صورت کې غاڼه جایش چې غاڼه پکې کېده ځکه نبی علی السلام مدینه کې دیرش سا اور بشه اغسته وي مدینه کې او يهودي سره پکې زغرا به تورې غاڼه خې نشته د سفر خو نه ده خدا قید ما اتفاقی ده اعتراضی نه ده او چې کله مطلب اعتماد ني نو بس غاڼه خوستي کې دیش خو غاڼه کې شرط ده مقبوزه صرف څه قبض استعمال منی فائدہ به دینالی بیا سود کی نو قبض هغه د اعتماد د پاره یو شی خره سودا دی واغشتا اعتماد نشتا په جنگلو نشتا جیب دیو کته هو پیسې خو ما سره نشتا کور پاتې شو یار نه غلو تختولې وسره کو سودا راګه ضرورت ته ا دې پیجنې نه دا قیمتي غړې دا کېده د چراشم پیسې به درکم او غړې بدن یو سم ده خدا نه چې اوس هغه پلاس وا چې غم خاده لګرځي ولې دا نفشوا او قانون دا ده حدیث دا ده چې کل قرض جر نفن فهو ربا هر قرض نه چې फायदा غسل کیږي هغه بیا سود شي نو دا غاڼه نه نفع غسل دا بسودي فین امنا که چرته اعتماد کوي بازو کوم بازي ساسو بازن په بازو خرڅون کې په قرضدار نو فلیو اد الذی بس ټیک ده بغیر غاڼې دیو کی فلیو اد الذی پس ادا دی کې هغه سړی ته مینه چې اعتماد په شوی د امانت او خپل امانت خپل وخت مقرر راغې ادر باندې اعتماد کو غاڼې د روانه غستنو ته دا سوکا چې اوس خپل تاریخ باندې خپل وخت باندې هغه امانت یعنی قرض و تعدا کول یتق الله د الله نه دی یریږي رب چې د رب دی ولا تکتم ولا تکتم شهاده مو پټوي گواہی و مې یکتما چا چې پټ کړه دا فین واسمن قلبو یقینا د ګناګار ک خپل زړه زړه مجرم ک ګناګار ک زړه خپل پس په دې کتمان سره کنه کتمان زړه کې کړي او یاد ده چې د عاصم قلب نه مراد ختم شو ختم علی القلب چې د داسې کتمان کوي کین او اخر پینو اسمن قلبو زړه ځان له ګناګار ک نو ختم الله علی قلوبهم به زړه خاشین والله والله بما پاغه سمانه تعملون چې کوي علیمون پوی دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض تتمه د صورت بس صورت ختمه قرآن څنګه تمهید راوړل نو آخر کې تتمه راوړل څنګه چې د کتابونو طریقې په دې تتمه کې داغه مزامین اربعه او اعاده کوي سلور مزامین تیر شو ډیرو ګد باسو شو او سوره بقره وګدا نو اوس داغه سلور مزامین او اعاده دا توحید رسالت جهاد او انفاق دا سلور مسلې اهمه وي دا دوباره وره لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص په اختیار د الله کې هغه سری چې بر اسمانونو کې هغه چې لاندې زمکه کې دي د توحید و ان تبدو کچری پټوي ان تبدو کو ښکارا کوي ما غسفی انفسکم چې ساز زړونو کې دي او توفو یا پټ ساته دان او حاسبکم به الله حساب بکې تاسو سره پدی باندې الله نام توحید شو وګوره هغه څه شو لله ما فی السماوات ما فی الارض تصرف کنه او ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله علم دا دو بنیادونه د توحید یعنی الله متصرف هم دی عالم الغیب هم دی نو توحید دا د توحید مس البته دلته د یو ټکی خبره و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله زړونو کې سچې خکاره ساته خکاره کې او خو نه کړه کنه او د نیکه اراده را لکوي نکړه نو په دې اراده م ثواب ملاوي خو لیکن د ګنا په اراده باندې عذاب نه ملاوي چې زری پریدي او عملونه کی او دلته خو ښکاری داسې چې په دې وسوسه او زړه کې راتلو باندې حساب ده نو دلته مراد د دې اغنا دا سورته وای زړه کې پټ راتلو نه مراد هغه غلط عقاید دي غلط عقیده مراد ده دا معنا وین تبدو ما فی انفسکم کچری تاسو ښکارا کوي هغه غلط عقیده فی انفسکم چې تاسو زړونو کې دا زړه کې غلط عقیده وای دا غي د اظهار وکړو شرک او تخفوه یا پټه ساته دا اذا د نه کړه خو دن نه باطل عقیده زړه کې پرتا دا نو یحاسبکم به الله حساب به سر کوي الله پدې ځکه عالم نه کړ حساب بکې هغه عقیده کې حساب ده وساوس او خطرات نفسانیه کې نشته خدای انسان د اختیار نه دیو جنا مجاهد قول ابن جریر قرطبی نقل کړی دی وی دینه سم مراد ده اے من الیقین و شک دا مطلب ده من الیقین و شک نه خطرات نفسانیه س د الله د رسول د دین باره کې کم یقین یا شک ته نه د دې باره کې حساب کتاب دی عقیده اول والا خا فیغفر لمن یشا بخنه کوي چاته چې غواړي چې عقیده توحید ساتي و یعذب سزا ور کوي من یشا چاله چې غواړي چې د شرک عقیده ساتي والله والا لا کل شین قدیر پاره او شی باندې قدرت والا امن الرسول د اوس رسالت شي ایمان اورې د پیغمبر به ما پا کتاب انزل الیه چې نازل شوی د تم ربی د طرف د رب د دنو المؤمنون او مؤمنانو مؤمنانو ایمان راوړې دی پیغمبرم راوړې دی آمن الرسول نو د رسول ذکر راغې نو رسالت شو پیغمبر ته چې کوم دین شریعت ورکړي شوی نو هغه په اول په خپل ایمان لري پیغمبر اول مؤمنی په دین او شریعت کلون دوس تفصیل د دی ایمان د ایمان سو امن رسول وی کلون دی ټولو امن ایمان وروړي بالله په الله او ملائکه دی ملائکه د الله او کتبی په کتابونو د الله او رسول پر رسولانو د الله دا ایمان شو او لا نفرق بین احد من رسوله مونږ فرق نکو په منځ یو تن د دې رسولانو د الله نه په ایمان راوړلو کې ایمان کې فرق نکو ایمان پټولو دي ها فضائل او دارنګ چې د فضیلت ای کې مرتبو کې فرق شته وقالو او وی دوی دوس دواګانې د مؤمنان د مؤمنانو دواګانې چې توحید رسالت منی دای دواګانې وګوره وقالو سمعنا واطعنا مخکې عقیده وا نو دا اوس بیان د عمل شو کنه چې عقیده خدا وقالو عملم کوي مؤمنان وقالو دی وی سمعنا مونږ منلې دا الله حکم واطعنا او تابعداري هم کو نه عملم پکې راغې ایمان او عمل غفرانکا اے نطلب غفرانک طلب کو تانه بخنه خو کامله بخنه غواړو تانه کامله بخنه یا غفرانک اے نطلب غفرانک غواړو تانه بخنه خو استاد شان مناسب د اضافت دی د پاره وکړه چې مونږ کمزوریو نو استاد شان مطابق بخنه غواړو څنګه شتا شان عظیم نه دغه سی غټه مخفم باخنه راتو غفرانک ربنا طلب کو تا نه بخنه زمون رب او الیک المسیر او تا ته واپس کیدل دی لا یکلف الله نفسا دلته وزا جهاد ته اشاره شو دا جهاد او انفاق دا د انسان د وس شه د وس نه بار نه دی لا یکلف الله نفسا تکلیف کې نه چي نه مکلف کوي الله نفسا یو نفس الا وسها مگر څومره چې د وس او توان او طاقتي د طاقت او د وس مطابق الله تکلیف راولي نو دا احکام د شریعت جهاد انفاق هم د انسان د وس مطابق دي تکلیف نه مراد تکلیف شرعي دی ښا تکلیف فطری نه دی چې پلاس ما سه درد دی دا دا تکلیف شرعي یعنی مکلف کول تکلیف شرعي تکلیف کې نه چي یعنی نه مکلف کوي الله یو نفس لا وسها مگر سوره چې تان طاقت دی دا لها ما کسبت لها دی نفس لرا ما فائدہ دا غسره کا سبد چې د کړی دی نیک عملونه والها والها او په د باندې وبال او بوج د مکتسبت دا غس چې د کړی دی نیکی کړی د بدلوي او کو بدی کړی د نو هغه د پاره به سزا ملاوي خداغه ګناه د پاره والها ځکه اعلی د اضرار د پاره یې کنه نو دا غ د zarar خبره کوي او دلته د نیکه د پاره کسبت مج... مجرد راوړ خو دا بدای د پاره مزید باب راوړ اکتسبا افتعال مزید راوړ ولی وجه دا دا چې مجردو کې اشاره شو دیتا چې دا نیکی چې دا نو دا د اجر ثواب شه دی نو په دې بسړې په تکلیف کیږي او مشقت کیږي نه وعلیها مکتسبت دی مزید روړو ځکه ګناه سره مشقت ته سزا ده ربنا زمون ربا بل دعا لا تواخذنا ته مونږ ننی سه منی سه مونږ ان نسینا چې هیر شي مونږ نه او اخطا یا مونږ خطاو کو نو خاصه معاف او حدیث کې راځي چې روفی ان مولت امتی الخطا والنسیان نو الله ته مونږ په هیر او خطا منی سه نو الله سیم نه نشي د الله قانون دی ګناو کو یا داسی وایا لا تو اخذنا تمنی سیمون ان نسینا ترک په اوامرو کی او اخطا خطا شو نواهیو تا ګناو کو مغه مطلب دی خو مطلب مې د توی چې دا ترک د اوامر شو نسیان او خطا دا فعل دا نواهی شو او ربنا زمون رب ولا تحمل علينا ته مو بوج کې په مون باندې اسرن دا سي درانه حکمونه کما حملته لکه څنګه چې تا بوج کړی ول الذين پاکستان باندې من قبلنا چې زمونه په خوو دلته هغه بار بوج د احکام هغه سمرا ولي چې هغه درانه وي لکه مخکینو باندې درن درانه احکام په بنی اسرائیل باندې آسه درانه احکام چې زمون وسنی ته موږ وس وتنی ناغه سره باندې مبارکه تحمل دا احکام په موږ مراول او ربنا زموږ رب ولا تحملنا ته مبارکه په موږ باندې ماغه صلاتا قتلنا به چې طاقت ني زموږ پاغه په مصايبو کې هغه احکام او داسې شو مصايب شي احکام هم درانه دا سینې چې زموږ وته وسني او دارنګ عام مصائب او تکوینی حالات هم را باندې داسې تشریعي شو او داسې شو تکوینی تشریعیم د وسنه بارني او تکوینی مصائب وغیرہ هم داسې نه چې زموږ د وسنه باري او عفو عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا لری کې زمونږ نه زمونږ دا عدم طاقت هغه ان نسینا او طاقت عدم طاقت واغفر لنا واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته دا پخوانی سسته مخکې مسوستی کړه ته معاف کې او آینده کې رانه عدم طاقت ختم کې طاقت راکې یا واعف عنا چې پر رجستر کې لیکل شي هغه محو کی رجستر کې لیکل شوی دی کنه نو څه دی محو کی کم لیکل دی را روان کې د رجستر نه حدیث کې راته تای من ذنب کما لا ذنب له ګناه کړي د رجستر کې ولیکل شو خو چې کله توبه وسنو هغه معاف شو هغه کر خراخ کا خو لیکن عجیب ده د الله قانون نبی علیہ السلام سوئی کما لا ذنب له مطلب دا دی چې دنیا پر رجستر کې خو په کر خرا خستلې شي نو بهم خلکین الکه دغل ته شی میټاو شوی خدا الله قانون دا سي دی چې هغه هغه میټاوې دو زه هم پتن لګی چې دلته سلی کلی شي کما الله سمبلو دا سه مهرباني نو دغه مطلب وافان نه بالکل میټاو د رجستر نه او اغفر لنا واغفر لنا پرده واچې په مونږ باندې زمونږ د ګناونو د خلکو نه خلکو نه زمونږ ګنا په پرده کې کې چې خلکو ته پته ونه لګي او رحمنا او آینده کې مرا باندې رحم وکي د توي حفاظت ان الذنوب په مستقبل کې پاینده کې مونږ ګنا نه بچو ساتي رحم وکي انت مولانا ته زمون مددگار او معاون نو فنصرنا زمون امدادو کې علی القوم الکافرین په خلاف د قوم کافرانو